کومو کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسې له منځ څخه یوه ډله ده دغه پیښه د ځان په باب سر مه ګڼئ بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه همغومره راغونډه کړه او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله دغه لپاره خو لوی عذاب دی په کوم وخت کې چې تاسې هغه اورېدلی وو په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه وو او مؤمنو ښځو خود په خپله ولې ښه ګمان ونه کړ او ولې ونه ویل چې دا ښکاره بهتان دی لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هغوی د خپل تور د اثبات لپاره څلور شاهدان ولې رانه وستل اوس چې هغوی شاهدان نه راولي الله پاک په نزد هماغوی دروغجن دي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لږ زیر شي په وخت کې تاسو څنګه سخت غلطي کوله چې کله تاسو لوي ژبه نه بلې ژبه دغه درو پر لپسې نقل کول او تاسو په خپل خلو سره هغه څه ویل چې داغه په باب تاسو علم نه درلود ولې تاسې د دې په اورېدلو سره ونه ویل چې له موږ سره دغه چې خبره له خلی سره وستل نه خایيږي سبحان الله دا خو یو لوی بهتان دی يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين والله يعلم وانتم لا تعلمون کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي الله پاک پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ والله سميع عليم اے مومنانو د شیطان پر نقش قدم مزي هر څوک چې پغه پسې لاشي نو خو به هغه شا او بدی امر وکړي که پر تاسو باندې د الله پاک مهرباني او رحم او کرم نه وای نو د تاسو هیڅ یو نشو تزکیه کېدلای هغوی د دې خبرې لوړه نه کوي چې له خپل خپلوانو مسکینانو د خدای جل جلاله د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي هغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تېرېدنه وشي آیا تاسو نه غواړئ چې الله پاک تاسو ته بخښنه وکړي او د الله پاک صفت دا ده چې هغه بخښونکی مهربان دی او د هغو لپاره لوی عذاب دی يوم تشهد عليهم ألهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون هغوی د هغه ورځ نه هېروي چې کله د هغو خپلې ژبې او د هغو خپل لاسونه پښې به د هغو په کړو وړو شاهدي ووهي نو که هلته مو څوک ونه میندل نو مه ننوځئ تر څو چې تاسو ته اجازه ونه شي او که تاسو ته ویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شئ دا ستاسو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده او تاسو چې څه کوئ الله پاک ورباندې ښه پوهیږي البته ستاسو لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځي چې د چا دا ستوګنې ځای نه وي او په هغې کې ستاسې د ګټې یا کار څه شی وي تاسې کې څه ښکاره کوئ او څه چې پټوي په ټولو باندې الله پاک خبر دی مؤمنانو نارینه وو ته وایه چې خپل نظر تر کنترول لاندې وساتي او خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده هغوی چې څه کوي الله پرې خبریږي او ای پیغمبره مؤمنو خزو ته وایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپل شرم ځایونو ساتنه وکړي او خپل ځان جوړونه او سنگار دی نه ښکاره کوي پرته لغه چې په خپل څرګن شي او پر خپل سینو دی د خپل پړونو پلونه واچوي هغه د خپل ځان جوړونه سنگار نه ښکاره کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړه پلرونه خپل زامن د میړونو زامن یعنی بنځیان ورونه وریرونه خوریونه د خپلې طبیعي ښځې خپل مملوک خپل هغه لاس لاندې نارینه چې څه بل شان غرض ونه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه دي هغوی دې پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سینګار خلکو ته معلومات وشي والله واسع علیم دا تاسو نه چې کوم کسان مجرد وي او تاسو لوینځو مرینو ته چې څوک نیکان وي دا غو نکاح وکړي که هغه دی وزل وي نو الله پاک به په خپل مهرباني سره هغه شتمن کړي الله پاک خپل اختیار او سنتي او د علم سرتن دی او ستاسې لمرینو او وینځو څخه چې کوم کسان د عوض ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړئ که تاسې ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته په هغو ته دغه مال څخه ورکړئ چې الله پاک تاسو ته درکړی دی او خپلې وینځې د خپلو دنیوي ګټو لپاره فاحشتوب ته مه اړباسئ کله چې هغوی په خپل د پاک لمنی ژوند تیرول غواړي او څوک چې هغوی اړبا کی نو لدی اړیستل څخه ورسته الله پاک دا غو لپاره بخون کوي مهربان دی موږ تاسو ته روښانه روښانه لار ښوونکي آیاتونه درلېږلي دي او موږ تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې د تاسو نه پخوا تیر شوي دي او موږ هغه نصیحتونه کړي دي چې ویریدونکو ته کیږي لکه چې په یوه تاخچه کې دیوه بله شوي وي دیوه په یوه ښیښه کې وي ښیښه داسې وي لکه د ملغرلې غوندې ځلانده ستوری او هغه دیوه د ښوون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوي وي چې نه ختیځه وي نه لوېدیځه چې دا غي تیر خود په خپل بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم په دغه ډول ترنا د پاس رنا د زیاتې دو ټول عوامل راغون شوي وي دا الله جل جلاله چې هر چا ته خوښ شي د خپل نور په لوري ورته لار خونه کوي هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهاوی هغه د هر شي نه خبر دی يخافون يوما تتقلب القلوب والأبصار داس خلق چې سوداګری او راکړه ورکړه هغوی د الله پاک له یاد ده د لمانځل ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله پاک دا غو د ډیرو غوړه عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپل لورینې سره سر لوړی کړي الله پاک به حساب وکړه کوي هغه چاته چې خوښي شي د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول دا او د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وسه دسته کې سراب ځلېدونکې سږي چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی وو خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل هلته الله پاک موجود ومونده چې هغه ته دغه پوره بشپړ حساب ورکړ آیا ته نه وینې چې الله پاک وریز ورو ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې په راغونډولو سره یوه درنده وریز تشکیلوي بیا ته ووینې چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راته کېږي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ګلۍ وروي وما أولئك بالمؤمنين دوی وایي چې موږ پر الله پاک او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او موږ اطاعت دی خو له دې نه وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي دغسې خلک هیڅکله مؤمنان نه دي الله پاک او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پر هغو ظلم وکړي اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واولئک هم المفلحون د مؤمنانو کار خدا ده چې کله د خدای جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوري ته وبلل شي څو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښ خړه فیصله کړي نو هغه وایي چې موږ واوریدله او ومنله هم دغه راز خلق د بری او نجات من دن کې دي دغه منافقان خلق د الله پاک په نوم په کلکو لوړو کولو سره وایي چې که ته حکم وکړې نو موږ به له کورونو څخه وتلي تیار ولاړ یو دوی ته ووایه لوړې مه کوئ ستاسې د امر مننې حال څرګند دی ستاسې له کړو وړو څخه الله پاک ناخبره نه دی ووایه د الله پاک د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ خو که تاسې مخ واړوئ نو ښه وپوهېږئ چې صلی الله علیه وسلم ته چې کومه فریضه ور د غاړې شوې ده د هغې مسؤول هغه دی او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټی ښودل شوی دی د هغې مسؤول تاسې یئ دا غو لپاره به دا غو هغه دین پر محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی دا غو لپاره وخت کړی دی او دا غو د ویر حالت به په امن بدل کړي هغه دی زما بندگی کوي او لما سره دی څوک نه شریکوي او څوک چې له دې ورسته کوي نو هم داسې کسان فاسقان دي ای مؤمنانو لازمه ده چې ستاسې مملوکان او ستاسې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې منګ ته نه دي رسېدلي په دریو وختونو کې دې د اجازې په اخیستلو سره تاسو ته راځي سهار لمانځه نه مخکې او غرمه چې کله تاسو جامې باسئ او د ماسپن له لمانځه نه وروسته دا درې وختونه ستاسو لپاره د ستر وختونه دي د دغو پرته که هغوی بې اجازې راشي نو نه پر تاسې څه ګناه شته نه پر هغو ستاسې یو بل ته بیا بیا راتګ وي په دې ډول الله پاک ستاسې لپاره د خپلو ویناو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی او کله چې ستاسو ماشومان د پوهې منځ ته ورسیږي نو باید همغسې د اجازې په اخیستلو راسي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي په دغه راز الله پاک خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی او کومو خزو باندې چې ځواني تیره ناشتي وي د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه کېږدي نو پر هغو څه وبا نشته په دې سر چې د ډول او سنگار څرګندونکي نه وي سره له دې که هغوی هم فتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده الله هر څه اوري او په هر څه پوهېږي